بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه کې رسول الله مبارک او د هغه ملګرو له د مکه مکرمه مشرکان هر قسمه تکالیف ورسول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه په هجرت باندې مجبور کړ چې د مکې مکرمه نه مدینه منوره ته هجرت وکړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د مکې مکرمه نه راغی په یو مقام باندې ودرېد او د بیت الله شریف طرف ته ور وکتل مکې مکرمه طرف ته مال تاسو سره مینه او محبت ته زه خپل قوم تعالی را وستلې نه وای نو زه په ټول ژوندۍ مکی مکرمه ته نه جدا نه وم نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا مدینه منوره ته تشریف راوړلو هجرت وکړلو چونکی مدینه منوره کې يهود آباد الله جل جلاله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته حکم وکړ چې ته د بیت المقدس طرف ته مونږ کوا شپارس میاشتې یا ولس میاشتې سوله ستره میاشتې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او د هغه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم هغه بیت المقدس طرف ته مونږ وکړو نو يهودو اسیم د پیغمبر اسلام سره حسد نو هو اول دا د اخیر زمانه پیغمبر نه ده ځکه د اخیر زمانه د پیغمبر نشانه دا ده چې هغه په منځ کې مخه چې بیت الله شریف ته اړي او دا خو بیت المقدس ته مسکی نو معلومی کی دا د اخیر زمانه پیغمبر نه دی بیا الله جل جلاله د بیت الله شریف کی طرف ته تحویل د قبله حکم فرمای بیا به يهود ویل وګوره موږ سره حسد او کینه ده مخکې زمونږه بیت المقدس چې زمونږه قبله ده هغه ته موږ کولو اوس وګوره موږ سره حسد او کینه کوي بیت الله شریف ته هغه چې کوم د مخ واړو دا دور بیکار خلک دي الله جل جلاله پیغمبر علی السلام ته ارشاد فرمای چې اصل کې که بیت المقدس ته زه حکم کوم چې مسلمانان دې منځو کې او ته هم او یا حکم د تکوم چې بیت الله شریف طرف ته منځ وکې صحابه کرام هم او ته هم مقصد زما پرستش او زما عبادت د بیت الله بیت الله پرستی بیت المقدس پرستی والا خبره نه ده البته زه چې تاسو ته حکم کوم چې تاسو په مانځ کې مخ واړوي بیت المقدس لا یا بیت الله شریف لا دا په یو خاص حکمت باندې بنا بیت المقدس ته سما حکم کړو مقصد می دا و چې يهود دل جویو شي هغه خوشحال شي د پیغمبر اسلام طرف ته میلاد پیدا شي چې يهودي ایمان او اسلام راړي نو چې هغه اهل کتاب به ډېر خلک اتباع کوي چې بیا پیغمبر اسلام او صحابه ته فتو لګیدا چې دا يهود دا دی بیکار خلک دي دا ډېر حسدي او عنادي خلک دي د صحابه او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شوق دا چې موږ بیت الله شریف ته طرف ته چې کوم د ابراهیم علیه السلام هغه بیت ته هغه طرف ته مخ واړو قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها الله جل جلاله بیا د بیت الله شریف تحویل حکم فرمایي نو بیت المقدس ته زه چې حکم کوم ته په دې غم جن کېږم چې زه خو بیت الله طرف ته مونږ نه کوم یاد نه نو هر طرف ته چې مونږ کې فسمه وجه الله هلته دې الله ذات هلته دې الله تجلیات دې الله علم محیط دې الله علم هغه څوک هم دې الله علم نه بهر دي الله جل جلاله په هر مکان او په هر زمان کې مخلوقات ته د خپل علم په انداز باندې متوجي وي خدای د توجه له څوک هم کوشي نه خدای یو حکمت وي بیت المقدس طرف ته منځو کا بیت الله شریف طرف ته منځو کا او چې الله جل جلاله دا حکم کوي چې کوم طرف ته مخ اړوي فسم وجه الله التل الله ذات التل الله تجلیات التل الله توجود ودلته دو صورت دي من مخ هر سړي چې کوم طرف ته زړوي هغه طرف ته د موږ کوي ٹھیک ده ما خبره کوي د دې آیات مطلب دا ده چې چا کوم طرف ته زړوي هغه طرف ته د موږ کوي کدی طرف ته کې یو فسم وجه الله که مغرب طرف ته کې که مشرق ته کې که شمال ته کې که جنوب ته کې کوم طرف ته مونږ کوي فسم وجه الله خبره دا یو صورت خو دا صورت کې تشتت ته انتشار یو جمعه کوي انور حافظ صاحب دې سیر ته ولاړی اجي صاحب هغه سیر ته ولاړی ابل قاری صاحب هغه سیر ته ولاړی او بوډا حافظ صاحب هغه طرف ته ولاړی مولا پیته خواته ویلاړي نو دا دې دا دا ادمان رونق په خطر شي مزه په خطر شي دوم صورت دا چې ټول یو سیر ته مخ یو خلانه چې د افتراق او د اختلاف نه مرا مسلمانان بچي او بل په دې کې تعلیم دا ده چې مسلمانانو لپاره اتحاد اهم شی ده الله جل جلاله دا اهم فریضه اغم د اتحاد اتفاق فصلت کې الله قبلې د مسلمانانو هغه اتحاد ته اتفاق ته چې او مسلمانانو چې تاسو مخونه په خیر تدې د بیت الله طرف ته نظرونه هم د بیت الله د خالق طرف ته واړه زونه کې ماغه اختلاف هغه کوم نفرت ته هغه ختم کړي نو دا دوم صورت الله جل جلاله مونږ ته دا دوم صورت انتخاب کړي د قبله مبارک د بیت الله شریف طرف تاسو مخ کوي اوس مونږ ته بیت الله عبادت خو نه کوو او عبادت چا کو دی الله کو سجده چا ته لګو الله ته لګو خو د سجدي طرف جهت هغه قبله د حکمت په کې دار چې مسلمانانو هغه مونږ کې اتفاق او اتحاد لري د اختلاف او انتشار د مونږ بچي او مونږ ته د تعلیم راکې سبحان الله اتحاد څومره اهم شی ده په دې وخت مسلمانان څومره اختلاف کوي حدیث کې راځي تاسو اختلاف مکوئ تاسو اختلاف مکوئ تاسو به دې شروع شي کله سر وختان چې کل کی او سر وختان چې کل شي بیا دلته راځي دې ځای نه راځي او بیا یو یو شي هغه زینت او رونق ارسي ختم شي سمجھ کې راځي خبره ها نو دا الله جل ارشاد فرمای ولله خاص الله لره مشرق ته والمغرب مغرب د ټوله سمکه دی الله ده شاولی الله رحمه الله حضرت فرمایي چې مقصد له دی هغه نه دانه ده چې خدای پاک په بیت الله شریف کې ناس موږ تاسو هغه سره تمون ورکو یا بیت المقدس کې موږ هغه سره تمون نه دینه مقصود هغه داوی چې دا محل د تجلا دی الله تجلیات را دي دلا مکان په بیت الله شریف باندې را نازل دي تاسو حج ته چلار شي نو دا مرغان مو کتلی هغه سیده د بیت الله باندې نه تیریږي اوس دا هم د سترګې خیرنې دي د خدای تجلیات نه ګو کمزوري عاجز کله ابو زرغان اولیاء هغه بالکل تجلیات ګوري باقاعده هغه پر سر باندې چې کوم درالي نو دا مرغان وی هغه د څه سیر کوي سیده نه ور باندې نو مونږه د الله تجلیات له سجده کو اوس د بیت الله ته سجده نه کو مثال په تور مسجد حرام څو چته ده او پرې کې وحدت ته مسلمانان پکې مطلوب د خبره مې درته کړې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې راځي عجیب حدیث ته مزیدار شوري الله رحم الله خپل کتاب کې نقل کړی او فرمایي وي فبيت الله شریف باندې شب او روز همیشه دائم اوقاتو کې 120 تجلیات کیږي څنګه 120 تجلیات شب او روز همیشه څوک له دې تجلانه محروم علما لیکي دا د قبول حج علامت ده د قبول حج او د قبول عمره علامت دا چې بار بار زړه کې خو د سیر د پاره نه عبادت د پاره د زړه کې چې بیا یو ځل د بیت الله شریف نه خاشقانه هغه طواف کړی وي خو حج لا لاړ شي موږ چې حج ته تللی نو ما ملګرو ته کله چې ثواب کوي دا تصور کوي چې بس زه ډېر ګناهګار یم او ډېر مجرم یم او د قیامت ورځ ده او الله په خپل انداز باندې جلو افروز ده او زه ورنه جاري کوم جار ورته وي تاسو ورته یو سړی چې چاله تاوی قرباني کوي ورنه جاري کوم موږ جار ورته تاسو سوې قربان شم در نجار سم معاف مکه در نجار دې تاسو ورته تواف کوه تاسو سوره مفي نو خبره مې دا کوله چې 120 جلیات هغه همیشه هغه په بیت الله شریف باندې الله جل جلاله نازل فرمایي په دې کې چې کوم دا شپږ 60 تجلیات په هغه کې څو طواف کوي او په دې کې 40 دا 40 باندې چې څوک مونږ کوي دا څو پرشو 20 باندې چې بیت الله شریف د زارم کې چې دا څو کوي بیت الله حدیث کې راځي دوی چې زونه ته قتل د عبادت د بیت الله شریف ته قتل د عبادت خلی ور لکور الله تعالی ثواب ورکړي شل تجلیات خدای په تا باندې کوي دا 120 تجلیات خیر سره توافم کوي نو سره مزم کوي ولا نظرم کوي 120 120 کې ټول لازم دي ور باندې او په هر سړي باندې څوک محروم نکي نو حدیث ساری پیغمبر اسلام فرمایي چې دوی دوی چیزونو تک قتل نظر کول د عبادت یو د یو بیت الله شریف ته کتل دا عبادت ده بل قران پاک ته نظر کول عبادت ده او بل د یو عالم مخ ته کتل دا عبادت ده سمجھ کې راځي کې راځي نو حضرت فرمایي چې څوک طواف کوي پاغه باندې 70 جلیات څوک مسکی پاغه باندې 40 دي او څوک خالی ورله ګوري ستړی شي ستومانه شي نو موږ کولای شي نه طواف کوي کې نه خو نه محروم کیږي د الله تعالی په کوټ نو څوک څوک محروم کیږي الله نعمتونه څه مشکل دي نو لله المشرق والمغرب فاينما تولوا کوم طرف ته تاسو مخ اړوي په مانځ کې فسم وجه الله فس اغل تکي فسم پاغي زي کې وجه الله ای ذات الله دې الله ذات بعض مفسرین کې وجه الله هغه څه کې د خدای رضا ده الله دې راضي کی یو سړی په اصلاح تموس کې خو مونږ سیدی د خدای قبلې فسمى وجه الله فسمى ترك طاعة الله إن الله واسع الله واسع رحمته على تعالی پر اخون کې خپل رحمت له چې مسلمان ته قبله ورکړه علیم خبردار زمون پنيتونو باندې علیم خبردار دی خا زمون پنيتونو باندې دغه آیات بعض علما فرمای دا شاین ظلم دا بیان علما چې صحابه کرام jihad د تلیو نو بیا ډیر زیات تاریکی و او د مانځ ټایم راغی پته نه لګید چې کوم تر تمونځ وکړو نو بیا نبی له سلام حکم فرمایي یا صحابه خپل منځ کې چې بس کوم طرف ته ودرېدل بیا بعد کې پیغمبر اسلام ته خبر ورکړ هغه چې تاسو ټول مونږ شوي د سړی په تور تیارې کې دا پته نه لګي قبله دې سره ده دې سره کوم سره ده مې زه یې سوچ وکړي چې کوم طرف ته د ګمان راغله بس هغه سره ته ودرې د مونږ وشه کبه بعد کې په دې باندې خبر شې چې ما خو غلط تاسو مونږ کړې مونږ شوې ده البته کپه مانځ کې پوي شو نن زمان کې چیرې ما قبله خطا کړې ده بیا به ډایرک هغه سیر تر او ګوزي ګم مخکې مونږ یو شر ګرځي بنه باقي مونږ باقي طرف ته کې کوم چې قبله او یا دا حکم هغه چا متعلق ده چې څوک په سورلي باندې سوري د سورلي دوه قسمه یو هغه سورلي چې په هغه کې مخامخ کېدل قبله ته دا ممکن نه لکه زناور شول اوخ دې پاس دې ګوړه قچر دې کته ده په دې زناور باندې سړی سور نو په دې کې حکم دار چې نقل د زناور په شا باندې دا چې ایزه مکو زیږه کله قبله ته مخ وی او کله ها نوی که ممکن یو ګرځاوه که ممکن نوی مکو بس نفل کوي البته فرض من هغه وخامه خاطرو بیا قبله ته مخ پکې اړه ام اول چې شروع کې د قبله سره امن سامنے کې یو باب بیا هغه شو بیا خدا په دا هغه وخت کې چې کوزیدل نه شي او که کوزیدل شو فرض بیا لاندې کوي نه فرض په تابع باندې کې البته د سیګاره د سیاسي د چاغي کې قبله ته مخ مخ کېدل شي سره لکه ریل ګاډي شي جاز هوایي جاز ګارش پدې کې کنفل وي او کفرض وي په داړو کې قبله ته په ابتدا کې مخامخ کېدل د ضروري فرض البته کبار کې بیا غاڼه کوم طرف ته کوک شي به فرق نه کوي ته د لپاره ممکن و چې قبله ته امن ته بیا فرق نه کوي په ابتدا کې تعالی لپاره ممکن چې قبله طرف ته ودرېږي نو دا حکم دی نو او یا دا هغه خوف مانځ کړي مسلمانانو له کافرانو سره jihad اوس په دې وخت کې اوس مسلمانان دشمن دې طرف ته ده یا شاته سره ده کدی دې سره ته ودرېږي چې به څه وخت کې طرف ته دشمن راځي نبي هغه دې دشمن ته ودرېږي خیر فاینما تول فثم وجه الله سمجھ کړه له خبر او یا دا حکم هغه نفل په باب ده او په هغه ځناور باندې کوم ځناور باندې چې قبله ته مخامخ کېدل ممکن نوی او باقی فرض بیا لاندې کوزي کې چې ممکن لاندې به کې او هغه ریل ګاډي ته جاسو دا بل څه بلاله او وو کې جزي دا جزاكم الله هغه دې باقی کې با ک نفل وی ک فرض وی قبله ته امخ امخ کېدل فرض دی بغیر هغه نه مونږ نکی یو ځل ګجرات لته نو راتلم هغه راوته مګي دا ګاډه خو تر ولا ورمنځو کې سوې کې حکیم موضوع سبا باندې کوم کې نماز کبه دا وایي چې اوس را لوي ما نه موږ قضا کیده موږ را قضا کیده بلنه خدای پاک اوس ذل مستاله کوم خو بیا وشي تر اوګو چې قضا خو نشي دکتور پر پناس په کلیه تو تر نه را څو درولو نه تیر مې ورته نیو ته او تعجب وکړ چې ته بزرګ ساتي مزور کې موږ دا دوره کې سم بډبه کې نه سيو موږ نه کې بس موږ به وکړو خدای نو ما خدای په الله زو غوږ کې به ته مخه مخ نه غاړې ودرې خدای موږ په خپل ټیم کې وکم بیا بیا یې حاضر به به راو ګرځو خو زه وکم کې دې ځا خدای پاکستان پر موږ اوس ته دوست څنګه کا آداب ګرځو خالي الله جل وعلا سات فرمای ولله خاص الله لرا المشرق مشرق دا والمغرب مغرب طرف ته فاينما تولوا کوم تر تاسو مخ وړوي مازه کې فسما وجه الله فسما ذات الله بس هغه ځای کې د الله ذات هغه ته قبله ده ان الله واسع علیم رسول الله مبارک چې د مکه مکرمه نه مدینه منوره ته هجرت کولو تفاسیر لیکي د پیغمبر سره په تابع باندې سور نوافل ادا فرمایي حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ د شام روان او ملګری استقبال کول استقبال ته راوتی د دې په دابه باندې موږ کوله او دابه د قبله طرف ته نه روان یو ملګری ورته چې تاسو موږ کوله مخ د قبله طرف ته نو دا ورته ما ما کې چرته پیغمبر اسلام په دغه طریقې لیدل نه وای چې هغه په دابه باندې نه فل کول او دابه به کوم طرف ته مخ نه ما بدامون کړه نو دا حدیث امام مسلم رحم الله جلد ثانی کې کوم دا هغه راړلې سره چې وصلی الله تعالی علیه